دی فلسفه او حکمت چکی ورته بیان کی چی د دی حکمت او فلسفه دا ده چی دا دی دی پاره خدای پاک کئی چی گوره یو شمسی حساب ده او یو قمری حساب ده نو شمسی حساب آ دیر باریک وی پا ایغا باندی هر کس و ناکس نشی پویدلای آ دی دیر فلاسفو او دی حکماو کار ده او دا خو یو عام معاشره وه نو دو دی پاره مقصد دا دی چی قمری حساب خدای پاک کړو چی دا دی لپاره ده چی تاسو په دی سره حسابونه کو چا به په چا باندې قرضه وی یا به مقصد شادی نیټه سره مقرره کړي یا به د اوقات ته حج وغیرہ نو هر سړی په دې پوهېږي امی سړی په دې پوهېږي دا اوس چې سپوږمۍ ته وګوري څه ناڅه که بلکل سو فیصد صحیح نه مقصد دا دی چې اټنوي فیصد هر سړی هغه قایمولی شي تیاره اوس په اوس تقریبا دغه درې څلور ورځې میاشت چې ده پاته ده چی ختلی یې اول نه پته ورته لګی چی یاره لا دی څلورو پنځو شپږو یاره دی اندازی دغه شپږو ورځو به یی ما خیال ده او چې پسې وګوري اکثر یې دغه شپږ لا یوه آخوا دی خوښي نو دې باندې هر کس نا کس څه کېدي آ پوهېدلی شي دارنګ مقصد دا چې بیا به مقصد دا چې داسې کله سوال وس نو د هغې مطابق په کوم به د دو هغه مصلحت مطابق جواب آ بچک آ به ورته ورکړی شی بهر حال خبره داده چی انبیاء کرام دی سیرت نه داده چی آ به خپل قوم سره په داسی لهجه باندی مخاطب کیږی چی قوم دی هغه سو فیصد چی وی متحمل وی او هغه هغه نه چه کولای سی اخذ کولای سی داسی لهجه باندی مخاطب کیږی شه جی ومن سیرتهم الله یکلم الناس ادی سیرت انبیاء نه دادا چی دو بخلق سره خبر نه کوي الا علی قدر عقولهم مگر د خلقو عقولو مطابق به کئی التی هغه خلقوا علیها چی دو پیدایش پی هغه شوی و علومهم او علومو د دوی التی هغه هی حاصلة عندهم چی هدو خواته حاصل دی باصل الخلقت و ذلک دا ځکه لان نوع الانسان ځکه چی نوع انسانی چی واخلی حیثما وجد فله فی اصل الخلقت حد کله څنګه چې د موجود شي نو دې پارا په اصل خلقت کې یو حد ادراک وی زائد علی ادراک سائر الحیوانات چې هغه د نور حیوانات په ادراک باندې زائد وی دا یو اس فطری و تحاصلی ہاں البتہ الا اذا عصت المادتو آکا مادہ مقصد دا چی اغنا ابا کئی جدن بالکل بیا خو بلا خبر دا او بممارست قواعد الحکمت یا په ممارست قواعد دی حکمت سره علوم عقلیه سره ډیر ممارست رئیسی اغه وای والکلام علم کلام و اصول الفقه و نحوها دارنګ نور فنون عالیه مدتا طویلتا خموده ور سره ممارست رئیسی رئیسی نو په عقل کې پختګی رئیسی فالانبیاء انبیاء کرام چی دی لم یخاطبوا الناس دو ندی مخاطب کړي خلق الا علی منهاج ادراکهم الساذج مگر پا هغه طریقی دی ادراک دی دوی هغه ساده او بسیط ادراک المودع فیهم باصل الخلقة چی هغه په خلقو کی په اصل خلقت کی ایښی شوی او په هغی لهجه باندی چی دی مخاطب کړی دی ولم یلتفتو الی ما یکون ناظرا لاسباب او دو التفات ندا کړای الی ما په طرف تی اخشی یکون ناظرا چی اغا نادر وی ولی لاسباب دی اسباب دی وجه نه قل ما يتفق وجودها چی اغه وجود دیر چوی قلیل وی فلذلك لم يكلفوا الناس دی وجنا انبیاء نو دی مکلف کړي خلق لرا په دې خبره ان يعرفوا ربهم چې دو او پیژن خپل رب بالتجلیات والمشاهدات په دې باندې نه دی مکلف کړي چې تاسو به رب باندې علی ایمان صحیح وي چې په مشاهده او په تجلیات سره او پیژنو دا سی ویلي دي چیرته نبی نه ولا بالبراهین والقیاسات داسی ویلی دی چی تاسو با په براهین او قیاسات سره چکو ثابتو دا خو اسی مقصد دا چی مونږ یو عقلی هو کو چی دا سلسله دی ممکنات دا او دا په یو بل ممکن باندې نه ودریږي ځکه چی ممکن متساوی الطرفین نو اخر به خامخا په یو واجب باندې ودریږي دا دا هغه دا ادا چور دا غویمه کو و دا خو شرعی شینا نه دی دا خو یو عقلی شینا دی چی هغه مقصد دا کوم خلق اسی نه منی نو په عقل باندې دی هغه چی کانی کولی کنی نور خو شریعت په دې باندې حکم نه ده کړی ولا ان يعرفوه منزها عن جميع الجهات او نه دا چې دا رب پیزنی منزه عن جميع الجهات دا شینا ځکه چې آ جهاد عوام څه پیژني چې جهاد چاته ورتای او منزه عن الجميع الجهاد چاته ورتای او بس په دې باندې عام خلق مقصد دا چې عقل البته چې معقولات سره ممارست راغلی هغه بیا په دې پوهیږي چې تعالی عن الجنس والجهاد چی سلو می ویلی وبوش لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالی عن الجنس والجهات نو هغه به پیژنی چې تصور بالکل ها چاته ہوتا ہے بالکل نہیں چاته ہوتا ہے نور خو بس عام ادا چې الله تعالی چې دا یو دا او دا سدا چې مخلوق غوندې نه دا مخلوق غوندې نه دا دی جسمونو او دا نه چې دا پاک تا لوی ذات تا مونږ په عقل کې دی دلوی ان را دونی شاجی چې عام خلق په پوی کولای شي فإن ذلک کالممتنع بالإضافة إلی من لم یشتغل بالریاضات ځکه چی دا کیسې دا مقصد دا دی چی په دغو باندې ته یو سړی پوه کړی نو دا خو کالممتنع ده په نسبت سره هغه سړی ته چی هغه مشغول په ریاضاتو سره نه وي او هغه مشقونه نه وي کړي ذهن یې پوخ کړی نه وي نو هغه به څنګه مقصد په دې کیسو پوه شي او ریاضتونه یې نه وي کړي او دی هغه استدلالاتو ته او وجود استحساناتو ته نه یی شوی نو هغه خلق په پدی کیسو سړی څنګه پوه کی دی الله تعالی صفات معاملی باندی یا په دغو کیسو باندی یا جهاد تا متمکن فی المکان دا فلانی دا او مکان تعریف تا هغه دا پدی کیسو چرته پوهیدلای شی هغه غریبان والفرق بین الاستلار سے تدا عوام پدی خبرو باندې پوی کو لا به گمراهی چکے ډیره کی پیلاو بے کی اپ دی خبرو چرته پویږي شجی رأی نسبت سره کل ممتنع وی انبیاء کرام داسی خبری چرته خپل امت ته نه کئی چی پدی باندی صرف باریک اذهان وال چی کیجی هغه پوهیدلای شی بل دی سیرت تی انبیاء نه دادا چی دو به په تهذیب النفس باندی چی وی مشغول وی تهذیب النفس دو به دی خلقو تهذیب النفس کئی پاتی شو دی اسباب دی جو حوادث تی جو باران دا خسوف کسوف ته هاله ده. عجائبات د نباتاتو دی حیواناتو دی څنګه لمر چکر وهی څونه چکر وهی څو منټو کی وهی څنګه دی کیسو نه مقصد دا دی چی انبیاء کرام هغه مقصد نه نه دا دی دو مقصود دی او نه دی نه چه کئی بحث کئی دو خو بس صرف سفیر دی دی دی پارا چی دی الله تعالی معرفت او دی الله تعالی لویی هغه خلقو ته چکی بیان کی دی الله تعالی وحدانیت او هغه په دې شیونو باندې هیڅ مقصد دا دی چې توقف آ نشته دا البته دونه دا چې دا به ورته وایي چې ګوره تاسو وګورو چې الله تعالی چون عظیم مخلوقات چې دي پیدا کړي دي نو دی به چوره لوی عظیم چې وي ذات وي بس او نور دا بارکی گانے مقصد ہے چی دی متعلق دو بحث نہ کئی ومن سیرتهم ادی دو سیرت ندا دا اللہ یشتغلو بما لا یتعلق بتہذیب النفس چی دو بزان نمشغول کئی په هغو امورو سره چی هغه تهذیب د نفس سره هیڅ تعلق نی و سیاست الامة او انتظاماتو د امت سره هیڅ تعلق نی کبیان اسباب حوادث الجو لکه هغه بیان دی اسباب دی حوادث دی هغه فضاگانو من چه هغه چه شای دی حوادث الجو من المطر والکسوف والحالا حالا چه هغه دی سپگمین گرد ورد غنده نی داسی یو لکیر غنده تاوشی کئی چی مثال چیرته هغه نه لابدی وی لکه د نبیانو کیسې بطور تاریخ قرآن نه بیانوی حدیث بطور تاریخ نه بیانوی بطور عبرت مقصد دا دی چی د محدود انبیاء کرامو خبرې چی دی بیان کړی دی یا د مخکنیو بادشاهانو خبرې هغه مقصد دا دی چی بطور تاریخ شریعت نه بیانوی البته چیرته یو عبرت دپاره اعتبار دپاره چیرته مقصد دا دی چی اشارات په قرآن او په حدیث کی هغه ته راغلی یا سی معمولی غوندی چی مثال هغه داسی مظالم کول یا فلانی او بیا داسی چه سلو هلاک سلو یعنی په طریقه دی تذکیر بی ایام الله په پوه شی او بی آلاء الله په دغه درجه کی دا شینا مقصد دا دی چی ذکر شی نور اصالتا دغه نه شریعت بحث نه کوي انبیاء کرام اصالتا هغه شینا نه بحث کوي چی هغه سره تهذیب دی چا را درومی نفس را درومی لکه اوس مثال ابراهیم علیه السلام خبره سوله یوسف علیه السلام خبره شوه اصحاب کهف والا خبره شوه دا ټول هلته مشهورې وې خو مقصد دا چې آخوا دیخوا پکې ګډوډي خلکو کړې وه او حضور صلی الله علیه وسلم سوچا چې څرنګه وي اک کشانې ورته چې کړې بیان کړې نور چې داسې خبرې نه وي چې دو بالکل له دې نه چې نامانوس چې دو اسماء غ سره عادت وي وقبلها عقولهم ادو عقول هغه قبلې یؤتی بها نو بیا په دغی باندی ورته راتګ کاؤ شی په دغو شیونو خو په درجی دی فی التذکیر بآلاء الله والتذکیر بایام الله علی سبیل الاستطراد راوړل کیږی او په کلام اجمالی سره ګوره یوسف علیہ السلام خبره دونه تفصیلا بیان شوی چور غټ غټ پورا پورا مقصد حصے پکی تا کټ شوی دی پوه شئ مقصد هغه ورغی او دا خوب یې ته بیان کړ راغی او د منځ کې دا ټولې کیسې بیا چکی کټ کی او بیا غټ غټ او نور مقصد دا چې حدیث او الهغ بیان کړی او نور خو بیا چې چپ کی اسرائیلیات سی او پورا بیا چونه جوړ کی تماشا بیا چې دالته تفسیر قرطبی کله وګوره اد یهوذا چې کوم یهودا یا یهوذا چې ایخ کوم قوت بیان کړی ده چې دونه غټ کاڼی به یې واغستو او داسې به یې وویستو او چې غصه به شو او مقصد دا دی چې بلکل به یې داسې د هغه نه دا ویښتان نیغ ووتل د سر نه او چې یو ځای خو داسې غالبا چې داسې به یې هغه نه بلکل داسې لوګی غوندې ووتو دونه سخت هغه یې وه او یو یوه ویښته نه به یې وینې چې سلې وچه چې د لفلانایه پورا دا دنیا دا تفاسیر چی دیر پسی وګوری کنا چی سا عجیبا عجیبا کی خبره نه نه شریعت دی شینو سره مقصد دا چی کوم سونه درجه کی پاغه خبره باندې اعتبار او عبرت او شرعی شے موقوف تا بس اغه درجه کی چدا پکار بہر چا بہر حال ہر چا خپل مزاجی ملایانو تدا ډیر سخت خوند ورکړي دا ډیر واک ما تخپل دا شینا بلکل مزه نه راکوي زه وایم چې مونږ دین مقصد سوچه دین دا او الا به مونږ مقصد داسې یو طول عرض ته مونږ محتاج یو چې که مونږ دین کې سچ وای خفا وای نو دونه احادیث صحیحه او دونه د قرآن تفسیر پوش او بالکل سچا د صحابه کرامو نه د تابعینو نه روایت شده روایات ستا چې په هغه باندې سو فیصد هغه قرآن چې کوم مغلقات سړی ته ښکاری په ذهن کی یا شان نزول وغیره آ حل کیږی نو بیا کوم ضرورت ته اسی لمبه چوړه دا خبرو جوړولو ته او دی ته او شاه صاحب به بیان کی درته مونږ په دی کی شاه صاحب موریدان یو نو شاه صاحب به درته بیان کی چی دی دغو خلقو مقصد دا چی لوی په تحریف دی دین کی و بس باوجود دی چی دو خدا غرض نه و خو مقصد دا چی حصہ چی دا غریبان اخیستی دا اخیر کوم ضرورت ته چی په دی باندې ته مجلدات غټای کنه چی مثال جلدونه ډیر شی اخر ضرورت پی دی کوم دا چی دونه اسرائیلیات یغی بی فیدی بی اغه کنه اوس ایغه په جای باندې سوچا او مقصد دا چی ټوس خبره هغه مقصد دا چی کئی آمزه کئی شاہ صاحب پدی باندې ورستو بیا زبردست رد کړی دا او خره دی کړی دا چی دا خره دی کړی دا ځکه چی کوم ضرورت او ویلی دی چی تحریف فی دین غټ سبب دا هم دا چی د اسرائیلیات په دین کی خلقو چی دی شامل کړی دی او بیا یو بل نه تپوس کړی نه ده هر یو پسی راځه بل نه یې نقل کوه او کتاب په چکه وه غوټه وه څمره دی په کړی ده ښه دی په دی کی بهر حال شاه صاحب ښه خبره کړی ده دی دا مقصد نه چی هغه مشران دی اوس دا رد پکار نه نه نه دا رد یو دینی نکته نگاه سره ده دا دی ایغو گستاخی نه ده په دی کی دا چه ده یو دینی نکته نگاه سره ده یو غیرت دینی ده دا رد چی دا به مقصد دا چی بل عالم پسی رئیسی بیا به آ چکی کئی چی یو عالم چیرته په خبری کی خطا شوی بل رئیسی نو غیرت دینی دیته وتایی دا نه چی دا دی ایغ ګستاخی پکی مقصد وی آ به دا کئی حق به بیانئی چی دا اسرائیلیات دی را روایت کړی او دا دی ایغ په شان کی څه فرق نه راولی او که راولی نو بیا دی راولی کنه ولی دین په شان کی فرق راولای او دی یو انسان په شان کی فرق نه راولی نو څه هغه ده بیا چی هغه انسان معصوم نه یی او محفوظ نه یی نو بیا دین کی فرق راولا یو حد صدا دی چیخ کنه راوی دا کوم غدا تاسو په دې خبرې پوه شلو شجی خو ګور پنځ پیران بل جام نه جوړو خبره می کلکه در توکړه خو اصولی می در توکړه هر کس نه کس نه پوهیږي او پوه شي سنجیده کس په پوهیږي شجی وقبلها عقولهم يؤتى بها في التذكير بآلاء الله والتذكير بأيام الله علی سبیل الاستطراد بکلام اجمالی یسامح فی مثله چی داسی کلک غوندی بیان شی نو دی کی بیا تسامح کول شی بی ایراد الاستعارات و بالمجازات لگ غوندی لگ غوندی ولهذا ولهذا الاصل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم او دی اصل بنیاد او دی دغ بنیادی قیدی پو وجبانے کل چی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو عن لمیت نقصان القمر د هغه لمیت او سبب د نقصان د قمر نه وزیادته او زیادت د دې نه اعرض الله تعالی عن ذلک اعراض کو خدای پاک د دې خبرې نه الی بیان فوائد الشهور په طرف د بیان د چا فوائد د شهور نو کلام اسلوب الحکیم په بنیاد باندې وتا پیش کو فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وترا کثیرا من الناس او شاه سوی چې ته ګوره کنه وترا کثیرا من الناس تو بوینه ډیر خلق فسد ذوقهم چې دی خلق ذوق فاسد سلایدا بسبب الالفت بهذه الفنون په سبب دی الفت سره په دی فنون چې دی فنون سره دونه ممارست رئیسی دی حکم یو سره معقولات سره علم کلام سره یا مقصد دا چې محض نور فنون سره دې سړی دونه ممارست راشي چې د ده هغه ذوق خراب کړي او بیا دی بې ځایه بې ځایه په قرآن کې او په حدیث کې څه کوي تاویلات کوي او مقصد هلکه چې کوم محمل صحیح قرآن او حدیث په خپله القرآن یفسر بعضه بعضا اول خو د قرآن تفسیر په قرآن کې مقصد دا ده چې او که بیا هغه کې نه بیا په حدیث کې که نه بیا معتمد معتمد ترین او مقصد دا دی چی صحیح روایاتو سره ثابت شده تفاسیر چی دی آشنا بیا کوم ضرورت تا اسی ځان نه پکی توجیهات چی دی دا مقصد دا دی دا ډیر خطرناک خبری دی او ډیر خو اوس دا کوشش کی چی دا قرآن هغه ساینسی لهجه کی چکی راولی هلکه یو خو ورځ په ورځ باندې هغه بدلیږي لکه دی طنطاوی صاحب چی کوم دا جواهر القرآن دا ویسه نو دا خو ورځ په ورځ باندې تحقیقات بدلیږي نو سبا بدل شي بیا به تا پسې بیا بل تفسیر موږ لیکو چې مثال بیا یې هغه تر واړوو نه دی ولې د مونږ قرآن په پوه شي مونږ به قرآن دو پسې راړو که دو به مقصد دا دی چې مونږ پسې چې کوي ځان راړوي ولې ته ورته ځان فرع کوې هغه اصل کوې چې ګوره ساینسي تحقیق دا دا ګوره مونږ قرآن نه دا منو او بیا په دې ډېر لوی فخر کوي چې ګوره قرآن ما هغه سره بلکل چې کوي هلکه قرآن بس چې کوم صحیح سلف و صالحینو نه دی تفسیرات نقل دی بس حق دی او نور په دی کې مقصد دا چې دا کول اخو روز بروز چکیږي بدلیږي بیا بزان له مسائل جوړ کی او دا خو دی قران توهین کول دی په دی باندې فټ کول پوښ دا دی قران چې دی توهین کول دی دا خو به مقصد دا چې بل ورس تحقیقات بدلیږي بیا بیا څه چل کوي ته بیا ورته راړای دی به مقصد دی چې سره پاره نه قران به اغ تفسیر لهجه باندې وای زخ بل پدی کې مقصد دا دی چی دی کوم اسی ځان نه پکی تاویلات چی دی به دا مقصد یا دا ډیر سړی نقل کی کنا خو ډیر چیرته پچا سره په احتیاط سره نور بس قرآن چی کوم معتمد تفسیری سړی دی هغه چکی نقل کی او په ایغه لهجه باندې دی قرآن وای ځان نه دی پکی تاغه نه کوي او بس ځکه د یهودو او نصاراو چی د دین خراب کړی او کنا ا دی دیو جن خراب کړی او چی دو داس عقلی چی میګویا په خپل کتابونو کې چکل شوري کړي بیا یې مقصد دا دی نو هسې انسان عقل خو ناقص ده نو هغه کله په یوې لهجې باندې خو هغه پهلو باندې خو نظر وي په پسې او ډېر بهترین هغه ځای ولګوي سامعینو ته خوند ورکړي سامعینو ته چکی خوند ورکی خو هغه چې کله نور داسې نقصانات وي چې په ایخ پهلو باندې بیا نظر انسان نه او الته چې کوم قران تفسیر قران خپل کړی یا حدیثو نو اخو مقصد دا دی چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو هغه داسې تفسیر وي چې هغه په هر پهلو باندې چي نظر وي نو په هغه کې چه سبا ذهني فساد یا کجي آن را درومي تاسو په دې پوه شو فحملوا کلام الرسل نو دغه خلق بیا حمل کړی دی کلام دی رسول علی غیر محمله په غیر محمل باندې چې دی حمل کړی دی والله اعلم وعلمه اقل چې دی ټول انبیاء کرام د ټولو رسلو او د انبیاوو دین چه کوم هغه بنیادی شیونه دی اصول دی دین چه ورته وایی هغه د ټولو چه دی ایک یو دی البته نور دستور العمل کے او آئین او قانون کے اغی کے چدا مقصد دادا چے اختلاف شته دی زمانه او دی خلق استعداداتو او دی یو قوم سرکشی او دی عدم سرکشی دی وجوهات دی وجنا طب ته فروعی مسائل، فروعی احکامات او قوانین، په هغی کی خو یې مقصد دا ده چه دا فرق شته لیکن اصل د دین او اصول چه دی هغه د ټولو انبیاء کرامو هغه چه دی ایک یو شی دی، دې خبرې بیانول شاه صاحب په دې کی غواړي. او. په دلائلو سره درته ثابتوي دا هم درته ثابتوي په دلائلو سره چی اصول یو دی او دا هم درته ثابتوي په آیتونو سره چی شرایع او مناهج یعنی اغا قوانین او فروعی لارې اغا دی دو چی دی جدا جدا دی او بیا د دې خبرې وجه هم درته بیانوي چې د ټولو اصل واحد ولې ده او دا وجه به هم درته بیان کړي چې شرایع او مناهج مختلف ولې دي دا به هم چې درته بیان کړي دا په دلایلو سره شاه صاحب چې کوي ثابتوي او بیا به دا درته بیان کی چی اصول دی دین چه مقصد اصول به کومو ته مونږ وایو چی دا هغه اصول دی او دی که ټول چه دی متحد دی او د فروع یعنی د اصول او د فروع په مابینس کې داسې یو امتیازی خط کینچ کول اهم چې د پکار دا چې داسې یو اوس معلومه شي چې دا هغه اصول دي او دا چې دي دا فروع دي شاه صاحب دا خدمت په دې باب کې کوي وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه الله تعالی تاسو پر دین الله تعالی تاسو پر دین اقامت کړی دا او دین تر تچدا ظاهر کړی دا هغه چې په هغه باندې بنوح علیہ السلام حکم کاو او هغه چې تا ته مونږ وحی کړی ده او هغه چې په هغه به ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام حکم کاو او دا ده چې تاسو ټول مقصد دا ده ان اقیم الدین چې تاسو دا دین چکو دی حفاظت کو بحدودها ولا تتفرقوا فيه او پدې کې مقصد دا ده چې تاسو تفریقا ما اچو قال مجاهد خوشحالی کئی هر یو ته خپل صحیح ښکاری یهودو ځان له مقصد په اصولو دی دین کی اختلاف جوړ کو او نصاراو ځان له په اصولو دی دین کی چه کو اختلاف جوړ کو اصولو کی سره چه سله مختلف سله یعنی ملت الاسلام ملتکم یعنی دا ملت اسلامیہ دا دی تاسو ملت تا فتقطعو یعنی المشرکین والیهود والنصارا دو بیدا چک سرا مقصد دا دا قطعی قطعی کو وقال تعالی لکل جعلنا منکم شرعتا ومنهاجا دا دلیل اس پا دے خبر باندې دا د مخکینی دوار دلائل دے خبر او چی اصول متحد دی اصل دی دین چدا یو دا او دا اوس ددی خبری دلیل ده چی فروع هغه مقصد شرایع او مناهج دا مختلف دی لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا نو دا دی هغه دوم خبری چس دلیل سو قال ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین اوائی لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا یعنی سبیلا و سنتا ہر یو پارا زان لزان لارے او طریقې دي یعنی فروعی قوانین او دستور العمل د هر چه ده هر یو جدا جدا ده وقال تعالی او بل جای اللہ تعالی فرمائی دا دی خبری دلیل دا چی فروعی فروعی مسائلو کے مقصد دا چی اختلاف موجود دا لکل لکل لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکوه نو دی تشریح دا سکی یعنی شریعتا هم عاملون بها یعنی هر امت د پاره مونږ شریعت مقرر کړی ده چی دوی په هغه باندی چه کیی عمل کیی په هر حال څلور دلائل درته بیان کړو په دی خبری دو دلائل چی اصل چی ده دی دین متحد ده او دو دلائل په دی خبری چی فروع چی دی مختلف دی اوس شاہ صاحب وضاحت کول غواړي اعلم ان اصل الدین واحد اتفق علیه الانبیاء علیهم السلام پوه شه په دې خبرې چې اصل د دین یو ده اتفاق کړی ده په دې باندې ټولو نبیانو و انما الاختلاف فی الشرائع والمناهج او اختلاف چې دا آپ شرایع او په مناهج چې دا یعنی فروعی ده تفصیل ذالک تفصیل دې خبره دادا هغه اصول وس درته شي هغه غټ غټ تفصیل ذلک تفصیل دی خبر دادا انه اجمع الانبیاء علیہم السلام چه طول انبیاء انبیاء کرام اغو اجماع کرده علی توحید اللہ تعالی پا توحید دی اللہ تعالی بانی عبادتا و استعانتا طول پا دی بانی اجماع ده چه یو اللہ عبادت پکو او یو اللہ نبغوارو دا به نو کو ټولو په دې اتفاق ته وان حق الله علی عباده ان يعظمه تعظیما لا يشوبه تفریط ټولو په دې اتفاق ته چې الله تعالی په عباد باندې دا حق دا چې دا عباد با دی الله تعالی دا سے تعظیم کوي چې په هغه کې بس کوتاهی نه ټول په دې متفق دي وان يسلموا وجوههم وقلوبهم الیه ټول په دې متفق دي چې خلق خپل مخونه او خپل زړه الله تعالی طرف ته چکی متوجی کی وان یتقربوا بشعائر الله الی الله ټول په دې متفق دي چې شاعر الله تعظیم ضروری ده او د شاعر الله دی وجنه د خلق به الله تعالی ته ځان چکی ورنږدې کی وانه قدر جميع الحوادث قبل ان يخلقها ټول دا اعتقاد دا چې الله تعالی دا ټول حوادث دی پیدایش نمخ کې دی ټول منصوبه بندی او تقدیر کړه دا تقدیر مسله دا یو متفقه مسله دا ټول انبیاء یعنی اصل کی دا شامل ده چی ټول پدی متفق دی ټول دا منی وان لله ملائکه چ الله تعالی دی پر فرشتي دی لا یاسونه فيما امر چ دو نافرمانی نہ کئی دی اغه چکم الله تعالی او ته حکم کی ويفعلون ما یؤمرون اچکم حکم دو ته وکړی سی اغه کئی یعنی په فرشتو ایمان دا دی ټول چ دا یو اصل متحد دی انبیاء بل وانه ينزل الكتاب على من يشاء من عباده په دې باندې ټول متفق دي چې داسې الله تعالی نازلی کتاب چا باندې چې خوښ سي د خپلو بندګانو نه یعنی پر رسالت باندې اتفاق تا ويفرض طاعته على الناس او به داسې کس طاعت په الله تعالی په خلق فرض کی او دا متفقه او اصل دا وان القیامت حق والبعث بعد الموت حق والجنت حق والنار حق دا ټول هغه اصول دي چې په دې باندې ټول انبیا چې دي متفق دی دارنګه وکذالک اجمعو دارنګ ټول انبیاء کرام اجماع کړی دا علی انواع البر پاغه اقسام دی بیر باندې دی طهارت نا صلات نا زکات نا صوم نا حج نا او دارنګ تقرب الی الله بنوافل الطاعات فنوافل عبادات سرا چاغ دعا دا ذکر دا تلاوت کتاب منزل من الله دا ټولو په دې اتفاق کا وکذالک اجمع علی النکاح ټولو په دې نکاح معاملې باندې چې داسې به نکاح په صحیح طریقې سره او دا صحیح ده په دې باندې اتفاق کا و تحریم الصفا او په زنا حرمت باندې و اقامه العدل بین الناس او په دې باندې چې عدل د خلق په مابین کې سړای قائم عدل خشه ده په دې ټولو اتفاق کا و تحریم المظالم تحریم د مظالم باندې و اقامه الحدود علی اهل المعاصی او اقامت حدود په اهل معاصی باندې چی چوک گناه وکی یو جرم وکی شرعا نو هغه باندې به څنګه سړی چه کئی یو حدود نافذ کئی والجهاد مع اعداء الله او جهاد دی دشمنانو دی الله تعالی سره جهاد دا داسې مسئله ده چه په دې کې هیڅ اختلاف او مقصد شک او تذبذب نه ده پکار پدا هغه اصول کې ده چې ټول انبیا په دې باندې متحد دي داسې یو نبی نه ده تیر سلای چې په ایخ ایخ په امت کې او د ایخ په اصول کې د جهاد فرضیت نه یی راغلی نشته داسی نبی نه تیر شوی نو جهاد دا دی اصل اصول نه دا په دې باندې ټول چې دی متفق دي والاجتهاد فی اشاعت امر الله و دینه ټول په دې باندې اتفاق ته چې دی الله تعالی په امر او دین کې به اشاعت کې به سړی کوشش کوي فهذا اصل الدین دا اصل دین سو دا هغه اصل دی دین البته په طرق کې اختلاف ته چې مونز نو دا خو مسلم و په هغو خلقو خواته هم چا قرآن دی چا په زبان باندې نازل شوی یعنی دا خو ټولو عربو دا شی نه چې کول منل او ټولو خلقو دا منل چې دا اصول دی او مقصد دا دی چې پاکی خشه دا دا داسې دا زکات تا صوم دا البته دی اممو هغه مقصد په طریقې کې چې دا اختلاف ته نور په دې باندې ټول چې دی متفق دی بیا اختلاف پچا کې دا وانما الاختلاف في صور هذه الامور واشباهها البته اختلاف